بعضې خلک چې کله مونځ ادا کوي او منفرد وي یعنی امام پسې نه وي ولاړ او مونځ ادا کوي نو د مونځ دوران کې چوپه خوله ولاړي د قیام دوران کې چوپه خوله ولاړي قرائت نه وي یعنی الحمدلله هغه نه وي او که تپوس ته وکړي چې تاسو خو الحمدلله ونه ویله نو جواب دی چې ما زړه کې ویله نو قرائت چې سړی امام پسې نه ولاړ ځان نه ولاړی نو بیا دا په ویل دا ضروری او فرض دی او که فرض ادا نشي نو مونږ نه کیږي او فرض قرائت چې کله په جبه سره اونشي نو که په زړه کې څوک دا وایي چې ما خو په زړه کې وویل نو په زړه کې قرائت اونه شو چې قرائت اونه شو په زړه کې ویلو سره قرائت اونه شو قرائت فرض ده نه شو نو مونځ اونه شو نو ډیر خلک داسی چی هغه دی مسئلی نه خبر نی هغه وای چی را مونږ خو زړه کی ویلو نو زړه کی ویلو سره قرائت نه ادا کیږی نو قرائت د پاره ضروری دا ده چی هغه په جبه سره وی نه په زړه کی.